البته په دې احرام کې تواجی امور دي د هغې نه اجتناب پکار دي پاکه بنیادی شی چې دی نو طواف د بیت الله دی په حکم د صلات کې دی او چون کې سعی چې دا دا خو طواف نه رسي یې طواف چې ونشو سعی مو نشول طواف او سعی چې ونشي افعال عمرې خنو طواف او سعی وي عمره خو مکمله معتل کی اما په احرام د حج کې حقوق پر افمان دي به حقوق په مدلفه باندې جمرات وشتل اوس شه کول تلبیه ویل دا معنی نه دی حیز نفاذ دې امور له نه دی معنی ان د طواف نه معنی دی طواف نه رسو چې صحیح دا غن هم معنی دی دې وجنه د حج افعال وکي طواف نه کوي طواف فرض کیږي نه سبا طواف کی حج عمره مکمل فوت کیږي خبره پوه شئ تاسو الله جل شانه دا واردات رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې راوستل د دې لپاره چې راتلونکي امت د لپاره ژوندۍ مرتب شي ابتدا کې دا واردات قوم المؤمنین رااله او په انتها کې پس طواف زیارت نه دا واردات په صفیه رضی الله تعالی عنها باندې رااله د صفیه نه کو پاتې کېده خو طواف ودا پاتې کېده طواف زیارت کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم مې ساري کوي لکه طواف زیارت کړو د ام المؤمنین دا واردات یو د حبل ابتدا کیو د طواف عمره نشو کوله سعی نشو کوله به پس روستا ایام د حج شروع شلو مینا ته تګو د میدان وی عرفی ته رسول الله اسلام دې ته خودنه وکړه چې زته د عمرې د احرام نه ځان وباسه او اوس احرام وتړه د حج لپاره احرام د حج لپاره وتړه افعال حج وکړو ده په سپی راغلی و طواف زیارت مو کو چون کې عمر خدا پاتې شوی و رسول الله اسلام ورته عبدالرحمن د ورور دی هغه سبلاړ شو تنعیم نه با د عمر احرام وتړي او رابشي موږ به انتظار کوو رااله سعی طواف یو کو سعی وکړه به دې لاړ واپس مدینه دې حدیث کې بلکې دې ترجمه الباب کې مصنف یو اعجام کړی اهل معنی او قد تقلم به واستحللنا واهللنا الهلال كله من الظهور واستحل المطر هم معنا دا خروج من الصحاب شی او پکېږي وما يحل لغير الله به هغه وای چې د غیر الله د پاره وشي حسین رحمت الله دا ترجمه کوي امام بخاری دې ترجمه نم دا باندې هغه اظهار د سوچ د غیر الله شي دا اظهار د سوچ کفر دی او من سلال سبي چاول معشوم شي आवाज کوي ظاهر شي چې معشوم شو ساو د حدیث چې کومه مسلې لپاره شوی هغه ما په یاد یو تاسو مخکې مو دې درلې په دې کې فاحلنا بعمره زمونږ د احرام د عمره د پاره الفاظ دا شرع روس براشي چې زمونږ فقط نه فقط د حج اراده و رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه اراده چوانا فقد حج دلته عمره وی ته حج وی دو سو ده لسمه صفحه کې ورش وقد احلوا بالحج مفردا وقل عمره فی حجه وقل عمره فی حجه پینزل سو دولسم حدیث دی پندر سو بارا الدا حج عمره دوانه ذکر دی تا تعرض پوه شوی دې کې خوشک نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج قرانو اگر چې دا خلک نو خبرې هم کوي خو امام ابو حنیفه راځي چې حج قرانو عام خلکو حج وو هغه حج افراد لکه عروس حج شرعي ام المؤمنین چې فاحللنا بعمره رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وینا نه رستا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا احرام د عمره کوي تاسو به طواف کوي سعی به کوي به بدن احرام نو غسي نه غسل په انقطاع د حیض د حیض خونو منقطع شوی بلکې دا غسل د دې وجنو چې نظافت راشي او احرام د حج د پاره وشي ائمه ثلاثه خوی مالک او شافعی او نسبت احمد بن حنبل ته هم شوی دی او مالک او شافعی مسلک دی چې افعال د عمره په حج کې داخل شلو بس د اختر پر ورځ باندې به یو طواف کې هم د عمرې حق به ادا کی هم به په دغه کې د حج حق ادا کی او بیا به طواف نور سره سعی کې د احرام رمضان وبس ول امام ابو حنیفه فرمایي چې ټیک ده طواف د عمره داخل کړه دې په طواف د حج کې خو طواف زیارت کې نه داخل شوی چې روایتونه یې مشي ځکه ډېر روایتونه کړی دي چې دوه طواف کړی دوه سعی کړی عمره مستقل عمل دی طواف واحده چې کړه دې نو په طواف قدوم کې طواف قدوم د حج د پاره مستقید نه کو خود عمره چې کم طواف کو د عمره په طواف کې طواف قدوم هم داخل پوه شئ تاسو لکه څنګه چې تحیت المسجد شوافی په قائل دی احناف ته به زی نسبت کړی دی چې ګنې احناف په تقلید په احرام کې ناجیزه دی احناف په تقلید په احرام قائل دی البته کله چې ابتدا د افعال کول او تعین بکې چې دا عمره ده کودا حج دې کودا افراد طریقه بزکوم کودا وزه د قران کوم کودا تمتع ترجمه الباب کې چې کومه نقطه واخمرو ده مطلب یو کې وقال جابر امر النبي صلی الله علیه وسلم عليا ان يقوم على احرامه ذو حدیث کې تفسیر ده بما اهل البيعه قال بما اهل به النبي اسلام ترجمه الباب په دې کې ده تقلید کې احرام کړو وقال هدي هدايا متعين کا او په احرام سره هدايه رشته دي ځان سره اوسي فدا حری کې راغی او ذکر قول سراقه سراقه هغه کسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کړو چې یا رسول الله سکاری په دې ایام کې عمره کې دي شي کو آینده رسول الله صلی الله علیه وسلم ابد ابد لپاره په ایام کې عمره کې دي شي بیا دا تقلید په احرام کې یو علی کړی دی دیم پر دا تقلید په احرام کې نبی موسی قال بعث نبی اسلام الى قوم اليمن فجئت بالبطحاء ابو موسی شریف کړی دی فقال بما عدلت فقلت عدلت بكاهل على نبی اسلام قال هل معك من هدي قلت لا تقلید کړو حضرت سعد یا نبی نو د دا احرام هم دې ته نقل کول شي دا حدیث نو کوم د دې وجه نه زما علم زموږ د خاندانی زنانه واغ زما سر وینځو کوم دې کو او ځان مې دا احرام عمره نه ویست به زلاړ مده حج احرام او تاړه ولې ما ته دا نه وی دیو جن ما ځان د احرام نه ویستو فقد عمر قال ان اخذ بكتاب الله دور د عمر راغه عمر یو خبره شروع کړه او کسانو سباس کاو عمر کما خبره شروع کړو خلکو څه ته باز کو عمر عبد علي رضی الله تعالی عنہ یو رایوا روستا غړای را روان ده اهل رویا دا حدیث دا ابو جمره مخکې تیر شو د کتاب العلم کې هغه وخت کشف مکه شروع شو چې پیام د حج عمره کې کو نه کیږي خدای ابن عباس قول دا او چې کیږي او مطلب پیام د حج کې عمره وکړه سی وکړه یا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کوم عمر او عثمان تاسو دا څه وی اور پسې باب تمتع علی اهل نبی اسلام یو ها مطلوب عن عمران بن حسين قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال ربي برأيه قال رجل برأي ما شعر اوس د خلک په خپل رائے خبرې کوي چې څه خوغی موږ د هغې د رائے نشو تابع کېدلې موږ د عمر او د عثمان د رائے تابع دي نشو کولای او رسول الله اسلام په ایام د حج عمره کړې ده څومره مناظره تیر شو ها اوس عمر په دې باب کې دلیل پیش کړي د خپل خبره لپاره دلیل پیش کړي او د خنې تاسو ها چې هم سره دی دې خبرو باندې پیږي چې دی اوس څه وایي ها دا خدا خلکو درایلو چې هغه پیغام د حج دکېږي عثمان قالو دلیل پیش نکړه اما عمر وی چې فقد عمر فقال ان اخذ بكتاب الله فانه يامرنا بالتمام فقال الله تعالى واتم الحج والعمره لله اتمام دغره چې حج په مستقله توګه وشي او عمره په مستقله توګه وشي څنګه دي حج په مستقله طریقه عمره په مستقله طریقه وشي نو پایا مدح کې یو سړی عمره کوي نو هغه عمره خو په مستقله توګه ونشه اصل کې بنیادی مسله دې دوه دا و چې بیت الله چې محجور نشي دا خلک به راځي هم په دې ایام کې به حج کوي عمره به کوي ټول کال به بیت الله دې کوي من باب الانتظام ځان دا رايو چې نه ایام د حج کې به خلکو پابندي لګوي چې عمره دې نه کوي عمره لږه راځي کوي ولې دا استدلال د عمر په ذوق دی د دې خدا مقصد دی چې حج عمر شروع په دې تام کوي او خیر دین هم نه منکر عمر وای چې پیام د حج کې عمر جایزه وي نه اخر سنت نبی اسلام فنول محل حتى نحر الهدی سمونږه تا ما که توقیت مکانی وو اوس څه شروع شو زمانی بیا افعال د حج کی او پنځو ورځې باندې کی کی نه هم او لسمه یو لسمه دو لسمه چې پاتې شي دی لسمه او حج د پاره اشر معلومات من حيث الاحرام شوال دی خاص دی حجه کی ته احرام تړلی شي دیمه تا اشهد چې اشهد چې ویلي به اعتبار غالب یعنی ذل حجه چې دا دا یا فرق دی لسمه پوری چې دی ابن عمر دا روایت بجری طاقت کړی اشهد شوال دی قاعده عشر من حجه ابن عباس من سنتي چې احرام بالحج بنه دي کې پرشد حج کې ابن خزیمه او حاکم او دار قطی دا غسل نقل کړی وکره عثمان خلل اقچلی او کو چې دای په کې شو خبره وذکلا چې پریشانی جوړي او تشبیه ورکم خو نه ده خو پرون دا د کوم ځای څخه چلګېدل او ما وی ښه ویلې تاسو یې دی پنه دي ها دا دې مې راړول او دلته شاید چې مقصد دې دای چې د دې دلې نه چې ته احرام وتړي نو قبل ایام حج به احرام تړي ځکه دا غي نه خو میشت میشت باندې سره نه رسیږي دیو جنا نه دی یی بس دغه په عمل نه کاوه هغه ځان دې حان نه ها ولې یړې دغه ها مصنف التم په دغه مضمون باندې با وضع کړی دی ابواب العمرته هم لرا باب وجوب العمرة وحجها وقال ابن عمر ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة وقال ابن عباس إنها لقينا في كتاب الله وتم الحج والعمرة لله تاسو خو دې کنه خو توجه آل ته ولا مستقله معاوده کړی او دلته وی تر ذکر کړی او مسلې یو دی باغ دې او چلم خو دې یو چلم دې دې به وشم ها په دې دې کا چیر خدای چال ته مقرر شي او دلته چې اوس نه پوي کی ویونه نه ده اول اختلاف په دې کې دی چې عمره واجب ده کنه عمره واجب نه ده نور ایما وی عمره واجب ده او د مصنف علی رحمت الشانم دې ته چې عمره واجب ده شافعي احمد هم داري روسته باب د کتا سول دي کنه او دا آیات ذکر کوا تم من حج و عمره استدلال د څه پیش کوي چې قران کې ذکر دلیل قران حکم دي استدلال پیش کوي ولې موږ وایو چې اتم الحج چې شروع دی وکړه خو په خپل رب د باندې لازمیږي وي دا خو اتمام بعد شروع مراد دی په دار قطنی کې د جریم ثابت مرفوع روایت دی حالت الفاظ حج عمر فریضتان دي ولې دا حدیث سند کمزور دی موقوف وي یا به نم یو روایت نقل دی او په سند دی نه له عادی ضعیف راوی دی احنا پریمانی عمره کې دا دا سنت ده ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ځان ته اتمر افضل دا یو خود نه خلق کړی کلام پښته د حجاج بن عطاد دی خو ترمذی تحسین کړی دی طرق متعدد دا نه سره وې تم دغه شاهد دي دا بهر وې تم دغه شاهد دي خیر کولی پکاري چوش دې مسله د عمرو د تعدد او متعدد عمره کول امام مالک تدا منصوب دی چې غني یو کال کې متعدد عمره کول لا مکروه دي خدای جمهور په نن باندې په پینځو ورځې کې عمره نه دي کول پکار نه مولا سمای ور سمد ور سمد الله سمدا قاد حیدی اما رسول الله اسلام عمرې چې اسی نه د عمر رسول الله اسلام یو حدیبی په موقع کړه به عمره القضاء به جاران او به په حجۃ الوداع کې حدیبی هغه نه تام شوی به عمره القضاء کې وشوله جهران هغه په ځینې خلکو مستوره شوې ده او د حجت الوداع ځینې خلکو باندې ابهام راغلی چې ګنې دا مستقل عمره نه وه خیر عمره شو او په دمانه دا حادثه راغلی او خروس طواف زیارت نه دی دا شری طواف دا په دنیا هم لازمی وایا سمانه ده میرا تی سفره دی اپا حقا میرا تی سفره دا دا زرافت تعبیرات دی لکه میرا تی او کله چې عمره کوي نو الګه کوي چې دا بر ال دبر وعفل اثر وخان زخمون خشي او دا اثار ختم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسم ختمو چې په دې ایام کې عمره کوي د یو چند وجو زوانا په هغه مې درایو خو په دې ایام کې د عمرې ساعت یې نو د موجوده وا چې رسول الله اسلام په خپل ځان د احرام نه نه ایسته نو دیو دا نه برداشت کوله چې ډېر په احرام کې رسول الله اسلام خو د معنی د وینا د څنګه شو کوله معنی دې مې په دې ورځ کې مونږ څنګه او ما خو سر تلبیس کړی دی مطلب دا دی چې سر مې جوخ کړی دی اخته مې یو ځای کړی دی تبلیغ تحقیق را شو هدای مې دی ذکر خلقې دی شي وایا امام شافعي صاحب توجیه کوي او امام ابو حنیفه هم توجیه کوي په یو احرام باندې په دې اش په دې ایام کې حج عمره هغه څو کولی شي چې هغه آفاقي او شهري د مکې نه وي افاقي خاصې کولی شي د مکې والا دې په دې ایامو کې عمره نه کړي نه دې قادم ګرځي نه دې متمتع ګرځي دا توجیه څوک کوي امام ابو حنیفه امام شافعي چې بینا دم قران او تمتع په چا باندې دی چې د مسجد حرام ولا نه څوک چې د مکی وی ناغه حج تمتع او قران دوه کولی شي دم پینشته دي څه پینشته دي دم پینشته دخل عام الفتح من قدا وخرج من قدا من اعلى مکه دلته ده قدای من اعلى مکه تاسو من ده خرج من قدا یعنی چې الف ممدوده پکې نه ده دغه من اعلى مکه دور پسې حدیث وګورئ 55 1555 کې داخل عام الفتح من قرا من اعلی مکه نو اعلی قدا مخکې اعلی قدا کړی دی دا سبب زموږ مخکې قدا علی کړی دی دلته قدا علی کړی دی څه شان دی یو ټکی تاسو څو غواړي هغه څوک خو همیشه انګریزی ټوپک نه ډزوی ښه انګریزی ټوپک خو ځنی وخت کی څه زیاده ډزولی دا غی جواب داری چه دا توهم درواتو نه دی یا دا کاتبین نه دی ظاهر دا دا چه دا من دی 54 نمبر حدیث کی 1554 کی دخل عام الفتح من قدا من اعلا مکه دا من اعلا مکه د دې قدا سره عبارت څنګه دخل عام الفتح من قدا من اعلا مکه خرج من قدا ځان واهي مو هم کړی چې دا مين علا مکه ګره د خدا سلګي دا بیان د خدا دی دا د خدا نه دی بلکې دا بیان د چا دی د قدا دی زه اوس وایم وکانه تام کو نه دی تواب د دې دیوانه کوټنه کول کړی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لها انا عائشه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لها تو علم تر څنګه یې دا کوم قانون دی قانون چې والو مخکې دې مده شي عالم ترې وای عالم ترې ها سر دې نور په دې کې شک ها استاد وای چې دا خو عالم په داخل شو داخل نه یې ولې نه ساتي ها سر په خان او خیر په وړاندو کې د یو سری خاون سره بچا دي موږ اوس موږ دا خو کوي کنه یو دې کې راته کانجو کې کتابونه نقل کې تر طالب مو دا قصه وخت کم دي یو طالب سودګ وری ویل نو محترم شه ورته وي چې دا په سودګ وری په طرف خلکو هغه ویل طالب سره د کوم سودګ وری ونه وي او زه بار او دا بار شروع دي هغه ته ویل شي طالبان په اعتماد دي مخصمانی والا او تنوی د قاضي حمد الله خو دې پس لګوري طالب دا خیر چې د منطق باندې معروف د سر باندې شي سال په سودګری کې الله جل شانو دا ګردان راوستي وو چې ما شروع کړ یو ساعت غلی غلی په مراتبو مې تقسیم رجوي که ته نه خفه کېږي زه به دا میزان شروع کوم ته نه ما بالکل نه خفه کېږم ستا د پسې ګوري چې مناسبت څه دی چې وي بیا مې ته میزان شروع کړ روان شو وجعلت له خلفا ما بوله دروازه جوړه کړې وې چې رښتنه مخکې رښت دوانه دروازه خلف ته کوي چې رښت پاتې کیږي دروازه ها دای په مقاوله غسه د قلم وهل پټ په بډې خنجر راويست ها احنا په لایو ټاک ورکي احنا وی چې حرام چې دی بیت الله چې دی دا د اوقاف نه دی د کې وراثت نه چلیږي او د باب وضع کړی چې نور وراثت چلیږي تر حرم په ټولو خلکو د پاره شریک د مسجد حرام پیږی تاسو لیکن تعجب دا دی چې بیت الله قبضه شوی عون وطن دی په زور باندې نو چې په زور باندې قبضه شوه دی نو په دا حکم پاتې شوه دی دا څه صلحن خو نه دی چې خلکو ته د دې وراث پاتې شوه دی په زور چې قبضه شي خو دې دې من نه ووت کنه به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شان خو دې خیر په دې راتلونکو آیا حدیثو کې چې ته دانش ثابتو دی چې په مصنوعه طریقه په دې کې ترویج چلی دی هغه ځانه تر ترویج بچی دی وایا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاجل ما جد الحرام دی و چې دا یو شاهد ها سکونه ځای پرې خوده دی محله یا کورنا او اصل وجه داوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا ابو طالب ته اوسېدو او ابو طالب کو څلور زامنو عقیل او علی او جعفر او طالب او پینځم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغی تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم په موافقت باندې علي او جعفر هم مسلمانان شولو د لاړ ابو طالب وراسه چې پاتې کېده عقیل ته او طالب ته ځکه دا غیر مسلمانینو بیا طالب مړو عقیل غزه نرځي غزمه کې ټول خرڅ کړې وي اجاوره د کومې کنانه چې ده کمزې کې چې قریش او پیغمبر اسلام خلاف جرګه کړي او مقاطعه کړي ها د مهدی دور به د ارشاد اسلام دور به ها د شعبان نه بروس قول دوبر زیات نه دی سی لکه دا مخ کې دی هغه اکثر راځه او د شعبان مخ کې دا کوم قول دی ها عمر فقال لقد حممت الا ان الله لا فيها فيها سراء ولا بيضاء الا قسمته دا سره سپین کومه خزانه چې پرسته بیت الله کې چې څه تقسیم کوم خلک کې تاندې کې دې ته بکې ها او ما ته چې ستا مخکنو مرغو رسول الله صلی الله علیه وسلم او بکر نه دا کړی وي ټیک دا غوي په اقتدار روانه ها خلکو ټوکلې راوړي کنه دا اکثر د ایرانیان غوښه او صحیح نه بل دي او یې نشته د نسخان سستای تاسو څه کوئ